د ابراهيم عليه السلام بيبي لمنګه زیره ورکا په اسحاق عليه السلام او داغي نرستو په يعقوب عليه السلام چې دا به الله نو سي درکې نو په دې کې د يعقوب عليه السلام واقعا یا مخ کې دعا ذکر کړه د پرشتو رحمت الله علیکم اهل البيت په دې کې مصائب د انبیاو د خپلو نه یعقوب علی السلام د سترګو نظر ختم شو یوسف علی السلام په کویانو جیلونو کې وختونه تیر کړل د چا د لاسا د خپلو د لاسا کله به مصائب د خپلو د لاسا هم راځي یا مخکې دلیلی نقلیو د په نفي د شرک په علم او د شرک په تصرف و مخکې صورت کې داوه د توحید وا په دې صورت کې دلیل نقلی فرد د شرک په علم او د شرک په تصرف داوه د صورت نفی د شرک په علم چې عالم الغیب یو الله دی اتم او یو لسم آیات کې او دارنګ نفی د شرک په تصرف چې متصرف یو الله دی اتلسم سلوختم او 101 آیت کې او دارنګ صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم دریم او 102 کې او تسلی نبی علیہ السلام ته یو سلسم آیات کې د دې صورت خلاصم داوا چې دې کې تسلی د نبی علی سلام ته حالک که حال یوسف چې ستا حال بداسي لکه د یوسف علی سلام یوسف علی سلام اگر اونو کوی ته غرزولیو نو تبم د مکی والو نه لاړ شي غار ثور کې به وخت تیرې ورونه په خپو باندې غورځولیو طالب مکه والا راضی او تانه به ماپی غواړي هغه معاف کړیو لا تسریب علیکم اليوم تب معاف کې نبی علیہ السلام او توی اس خبره نه ده لا تسریب علیکم اليوم او بیا تمهیدی واقعا د یوسف علی السلام و مایت پوری او بیا به تفصیلی واقعای د یوسف علی السلام او بیا به درس کې تفصیل کو دا واقعا منقسم ده دولس مقامات ته بیا په اخر کې زجر به شرک او تسلی دا د ټول صورت خلاصه شوه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تفصیلی واقعا د یوسف علیه السلام او صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په خلق د شرک او د ایمان دارنګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په بیان د تعبیر د یوسف علی السلام چې بادشاہ له د خوب تعبیر ورکړو دارنګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په بیان د خوب د جیلیانو او داغه د تعبیر په قران کې د عربی نه بغیر بل لغت شته او کنه نو دا یو اختلافي مسله ده د علماو خو د قران د دې ټکی نه معلومیږي چې قران عربي دی ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل دی چې په قران کې غیر عربي ټکی شته لکه لفظ د مشکات دا عربی نه دی دارنګي سجیل استبرق دا غیر عربی ټکی دي او قران کې راغلي دي او دلته الله وی قرانن عربیه نو اصل خبره دا ده چې قران په عربی کې دی په عربی جبر راغلی دی او دا ټکی که اصل وضع کې غیر عربي خو چې کله عربیت ته منتقل شو نو دین عربي جوړ شو اوس دې ته عجمی ټکی نه ویل کېږي او دا توافق بین اللغتین اصل کې چې دوو ټکو دوه لغتونه دا یو شي یعنی یو لغت کې دا یو شی دغه نومي او په بل لغت کې می نو د دې دا مطلب نه چې ګنې دا دغه بل لغت پکې راغی لکه ما مخکې تاسو ته سورته هود کې وی چې تنور مونږ پښتو کې وایو او عربی کې تنور وایي نو څوک دې داسې نه وایي چې ګنې قران کې پښتو راغلی دا وګوره تنور ټکه پکې دی نه دا توافق بین اللغتین دا پښتو کې مرته تنور وای او په عربی کې مرته تنور وای نو دا دواړه لغتونه یو شوی دي دی ځکه دی ځکه دا ټکه پښتو کې هم دغه دی او په عربی کې هم دغه دی نو نه په منګه په عربي وایو او نه چې د قرآن کې پښتو شته منګ پښتو وایو ځکه پښتو کې دی ته وای نو دغه نوم او قرآن کې عربي دغه کې وتم تنور وای دا سیده نو دا ټکی چې عربیت ته منتقل شو نو دا عربي شو نو اوس عجمی نه پات نه دی پاتې او چې غیر عربي نو داغه به دا مطلبي چې نه د سره عربي کې استعمال نه نو هغه به بیا عجمی او داسې ټکی قران کې نشتا ان انزلناه قرانا عربیا او کدا شي نو تاسو چوي چې ابراهيم غیر منصرف دی یو عالمیت دی بل بګه سره عجم دی عجمه ده نو دا مطلب نه دی چې اوس دا سره دا ټکه په عربي کې ویل نه شي دا صرف نوم عجمی دی یعنی مخکنه او چې کله عربی تراغې نو بس عربي شو او قصوص اصل کې په یو شی پسې ورپسې کېدل چې قصویه زا ورپسې ته او فرتد علی آثارهم قصوصوا هغه خپل نقش قدم لټون کې واغې پسې را روانو قصوص بیان ته وای او قصوص چې کم دینو جمع بیا د قصې ده هغه بیا واقعي ته وای او ډیر علوم دي او ډیر معلومات دي پکې علما وغه او یا وتیاو پوری ذکر کړی دي خو امام علوسی رحمت الله علیه وی لنډه خبره دادا چې د دې قصې نه دا معلومه شوه د دې واقعینا انه لا دافع لقضاء الله تعالی چې د الله د فیصله سوق د پکون کې نه ولا مانع من قدره او د الله تقدیر چې کم دین هغه څوک منع کولای نشي چې سلی کلیه به ملاویږي او چې نه نو هغه نه ملاویږي یوسف علی السلام په تقدیر کې تکلیفونه وو ملاو شو ورته خداغه فیصله الله دا کړي و چې دله به الله حکومت او عزت ورکړي رونو ډېری وسه وکړي خو هغه ته بچ نه ک هغه وته الله ورک دارنګي د دا دینه دا معلومه شوا اذا اذا قضى الله لانسان بخير ومكرمه فلو ان اهل العالم اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا کله چې الله یو انسان لا د خیر او د عزت فیصله کړي کدا ټول عالم راغون شي او هغه نه عزت غواړي او ما اخلي تلری کوي ته نو نشي لري کوله او چې کله الله یې چاله عزت نه ور کړي نو هغه کار سمره منډ ترړي وي هغه عزت نه ور کول کیږي رونو خو ویل چې موږ به عزتمن شو انورم ذلیل شو او یوسف له الله عزت ورکاو نو هغه عزت چا کم نه کړ او دویم دا چې حسد چې چاوم کړي لري الله ذلیل کړی دي او نقصان یې مندل لري او پیدا نه ده مندلې د یوسف علی السلام رونو حسد د خپل رور سره وک نو داغه مرتبه کم نه کړو ځانې به کمزورې ک ورور ته ځان ملامت ک پلار ته ملامت ک اخرت کې ځان ګناګار کسي وکړل چې سال الله مقرر کړی وغه وشو واغه خپل حسد خو ښکارا کنه او دا ته معلومه شو چې صبر چابي د کلاوي د کلاوالي ده چا چې صبر کړی دی الله پر راحت راوسته دی صبر بکې تکلیف به برداشت کې الله به در باندې یو وخت کې وخت راولي او دا معلومه شو چې تدبیر دا د عقل کار دی یعنی عقل من سړی د عقل په وجه ډیر لوی اوچت زیته ورسی او کمقل سړی د بیوقوفتیا د وجه ډیر خطر راشي نو تبه د خپل سوچ فکر صحیح استعماله اختیار دا عقل به صحیح استعماله نو تبه چې دنو لوی مقام او لوی منزل ته ورسه به شمار داسې واقعات او داسې مقصدونه دی واقعیا کې شتا او هغه چې ته ګوره تعالی برازي او کومنګ اوس شروع کو نو ګنټه ځان لپاره لګي ما تا ته پته نه وا او ما د توهی راولې غلا اذ قال یوسف لابیه دا تمهید دی واقعی تلا واقعا شروع نه ده کله چې وی یوسف علی السلام خپل پلار ته یا ابته ای پلارا دا اذ قال یوسف لاخی ابیه یوسف دا ټکه بعض علما وی چې دا عبرانی دی او بعض وی چې دا عربی دی یوسف چې ده د دې څه مطلب دی یوسف دا د اسف نه ماخوذ دی او اسف په عربی کې دا ویل کېږي حزن او خفقان ته او اسیف ویل کېږي عبد او غلام ته د یوسف په نوم کې دا دواړه خبرې وي یعنی داغه په ذات کې یو پریشانی و د وړوکوالی او د د ماشوموالي ژوند هغه ټول د تکلیفونو او د غمونو او دارنګي ژوند د غلامایو اخر کې په الله راحت راوس او دیو جن تفسیر مواهب الرحمن لیکلی دي و یوسف کی پدیا کی اشاره ده یسار الملک تا یعنی حصول الملک بالیسار چې الله بدل ډیره پاسانتیا بادشاہي ورکي خلک پس دومره منډي وي او ټونه وکي او بیا متنه ملاوي او هغه ډیره پاسانه یو تعبیر باندې الله حکومت ورک نو په اسانۍ باندې به تعالی حکومت ورکي او په وو کې اشاره د وضاحت الوجه ته چې خسته انسانو مخ به زلیده او په سین کې اشاره ده سر الغیب الله ورلا د غیب واغه پټ رازونه علم ورکړو چې هغه تعبیر د خوبونو او په فا کې اشاره ده الفوز بالعهد یا بالمراد چې په خپل مراد او په خپل لوز وعده کې کامیاب شوو یا قال یا بنیا خوب ولید چې یو لستوري یو نور سپوږمۍ ماته سجده وکړه ساره پلار ته تابع خوب وی هغه ته پوي شو خو تعبیر ورنه کا وای بچیا دا خوب رونو ته موایا هغه ته پتا وا چې دارونه د تخنه ګوري او کدا خوب نه خبر شون نور به مسره نفرت شروع کی لیل انسانی د انسان د پاره عدو مبین دشمن د ښکارا حدیث کې راځي صحیح خوب چې ده دا د نبوت شپږ سلوختمه برخه ده بعض خلک په حدیث نه پیګین واغه سره وسکه ویره د دا وګوره وې دا سونه ګندې نعوذ بالله په حدیثو کې لکه ولې ګندې ګن خطا کې دی وې دا ځکه چې وې وې چې نبوت د نبی علی سلام نه پس نشتا او شپږ سل وختمه سپیسه ده چې کم دینو په بل چا کې د نبوت ومنه وې دا د نبوت شپږ سل وختمه برخه ده لکه د دې حدیث دا مطلب دی د حدیث په مطلب خدان پوي کګانه اصل کې نبی علی السلام ته نبوت ملاو شوه او په سلوختم کال باندې او د نبوت نه بعدې ژوندۍ څومره وا درویش کال وا اول کې چې نبی علی سلام ته نبوت حواله کېده نو شپږ میاشتې نبی علی سلام به صرف خيسته خيسته خوبونه لیدل د شپې به خوب ولید او هغه به سار داغه تعبیر داسې راته حدیث کې راځي لکه د سپین سبا رڼا تعبیر خيسته تعبیر نشپګ میاشتې دا حساب کړه درويشتو کالو سمره وخت سمره یې سکیږي دا زره ته ویما شپږ میاشتې یعنی 23 کنا نو دا خود کال له مکمل کنو 23 سال دی نو 23 ضرب 2 کنو سور شو 46 نو شپږ میاشتې په دې کې سره علل صرف خوبونه نو دا د نبوت شپږ سلوي ختمه یې په دې اعتبار باندې ده یعنی چې د دین نبوت دا زندگی چې دانو دا شپږ میاشتې صرف پیغمبر علی صلوات و سلام سلی دل خيسته خيسته خوبونه لیدل نو خوب د نبوت شپږ سل وختمه د عیسی د په دې اعتبار یعنی چې دا شپږ میاشتې نبی علی سلام خوبونه لیدل نو دا په دې نه پیږي وای دا تا شپږ سل وخت په عیسی د نبوت د بل چا لپاره ومنه ا احادیث مختلف دي بعض روایتو کې 46 راځي بعضو کې 70 راځي بعضو کې 40 راځي بعضو کې چې دینو یو کم 50 راځي بعضو کې 50 چرته کم او چرته سیوا راځي خو صحیح روایت شپږ سلوي ختم والا دی او تطبیق بین روایت بداشي چې اشخاصو کې فرق دی کم انسان ایمانی کمزوري وي عملی کمزوري نو داغه خوب روس تلاړ شي او یای می سي تلاړ شي چا کې دا طاقت د ایمان سیوای نو داغه خوب شپږ سل وخت مې حصہ شو په دې طریقه باندې او که خوب د هر چاته وي نو تعبیر بدل خراب وباسي بیا به تعبیر خرابي دا د خزو خبرې دي تعبیر نه خرابيږي او که تعبیر خرابې ده نورستو واقعا را روانه ده زبر ته تفسیر حواله سره ان شاء الله بیا وي څنګه چې ده انو بادشاہ چې خوب لیدل نو خلکو تسویلو ازغاس او احلام چې دا ګډوډ خوبونه دي نو په کار چې دا غل خوب تعبیر خراب شوی وکنه یوسف علی السلام چې ولور کنه ولی بیا سې شو دا خبره غلطه ده چې چا څنګه تعبیر وي استماغ شانه خو خوب چې دی ولید نو ار چاته مو وای چې کله خو خوب دی لیدلې دی ولی چې خو خوب ویني او ور چاته وای نو بیا به هغه تاسو یو حسد شروع کی د دې وجنه خلکو ته مو وای دار چاته ویلو وجه دا ده فیکیدو لک کیدا او چې ناکاره خوب دی ولید هغه مر چاته مو وای ولی چې بیا به پتا خوشحاليږي دنا خو کله مطلب ستا دشمن دی او مخالف دی نو بیا به پتا خوشحاليږي د دې وجه نه هر چاته مو وایا خو خيار سره وګور هغه ته وایا او خوب کله یو شان خوبي کنه خو لکه چل دی چې انسانانو سره داغه تعلق بدليږي کله اوس د بادشاه خزه خوب لیدلې او زبیده خوب ولید وای ما خوب ولید چې ما سره دا ټول خلق زناګانې کوي بدکاری را سره کوي ډیره پریشان و او ډیره حیانا کا خزا و چې دا خوب ولید نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه ته وین زولې غلا او هغه ته وی چې تلاړه شه او د علامه صاحب ته وایا دا خوب ورته بیان کا خو که تپوس درنه کی چې دا خوب چالي دل نو ګوره ما به ته نه یادې ځکه دا خو د شرم خوب دی چې خلک ټول ما ما سره زناګانې کوي چې د بادشاه خوب دا خزه داسې خوب ولید وای تبه ورته وی چې دا خوب مالی دل ځان به ورته یاد کی چې ما دا خوب ولید چې صدر ته وای نو هغه چې لاړه علامه ابن سیرین ته وای چې جی ما خوب لیدلې ده او داسې خوب مې ولید چې ما سره دا ټول خلک زناګانی کوي ماغه وته دا چا لیدلې وای ما دا تا نه دی لیدلې چا چې دا خوب لیدلې دا غي نمبر ته یاد کړ هغه ما لیدلې وینا نه دا ستا خوب نه دی او کدا خوب ستای نو دا تعبیری بیا نه صحیح کی هغه لاړ وې مال تعبیر نه راکې ما ته وی چې دا خوب ستا مناسب دی نه نو هغه ورته وی زور شو ته وایا وته وای چې د بادشاه خزه دا خوب لیدلې دی نو اوس د صحیح خبره وکړه وای چې د بادشاه خزي لیدلې ده نو د دې تعبیر دا ده چې دینه به الله داسې یو کار اخلي چې د ټولو خلکو ته به داغي پیدا رسیږي او هغه ستا کار نه ته وینځه تاسو کولای شي او داسې بیا وشوه هغه یو نهر پاغه علاقه باندې راوست نهر زبیده ورته ویل هغه علاقه وچوا داغه خلکو زمکه بداغینه وبکیده داغي ساروی او داغي حیوانات هغه به داغي نو پکېدل او سیراب کېدل ځان له بیت خلکو بر اوړي نو واقعي چې هغه ټول خلکو ته داغي نه خیر ورسید دا وی داغي خوب تعبیر نو دا اشخاص سره هم تعلق لري بعض خلک صرف تعبیر رؤیا را واخلي او موږ تعبیر ځان لګو نو دا دار چا خوب داسې نه چې بس هغه چې زوګ ویني نو دا به تعبیری نه د سړی سرم کله کله تعبیر سکیږي هغه بدلیږي را بدلیږي یو کس تراغه ما خوب لیدلو چې زه دا غي نه دا سپین لري کوم او دا زیړ پرې دمه هغه ما ته کوم دا سپین تیو باسم او دا زیړ پرې دمه علامه ابن سیرین کسانو ته دا سړی ونی سي وی ولی وی دا کپن کش دی دا ظالم دا وی دم دې تعبیر دار چې د مړو نه کپن نه وباسي سپین کپن ته وباسي مړې پری دي کنه وی د دې تعبیر دار نو دا تعبیر د خوبونو دا دار چا کار نه دا یو جدا علم دی یو جدا سوچ دی او دا د دې علامه ابن سیرین په دې خپوي د پتابعینو کې او هغه وخت کې په د نبی علی سلام دور کې نبی علی سلام په دې خپوي ده نبی علی سلام به د سحر مون شو کنو سلام به وګرځول کې بیګا چا خوب لیدلې ماته وای چا به خوب لیدلې او نبی علی سلام ته بي وي کله به نبی علی سلام نن ما خوب لیدلې دي کله به خپل خوب بیان ک کله به صحابه بیان ک نبی علی سلام به تعبیر ولويست او د دین مخ کې یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام ته الله د علم ورکړو د خوبونو د تعبیر الله مونږ ته څوک راشي رجی ما خوب لیدل نو مونږ په څه پیګو سړی ته وګورو مونږ چې اوس دی یریږي کنه نو که غلط خوب هم لیدل مونږ دا ډیر ښه خوب ته لیدل دی ښا ولی که اوس دته یو چې خوب دی خطرناک دی نو دا به غریبه سي ریګ زیرا ریګ مونږ ته ښه خوب دی لیدل دی خو دا خبره یاد اوساتئ د خوبونو خپل ټیمو می بعضی وخت کې د معدې بیماری سړی او یا چې دینو پریشان دی د دې یری خوبونه ډیر ویني نو دا غیړو تعبیر نه بس په ګس طرف باندې درې کرته توکانی توکا او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا په سم طرف باندې واوړو دشه تا ته نقصان نه رسی دا د ټینشن او د مېدی مریض چې دین هغه داسې خوبونه کله وی بلاره پس شي وو کله وی سشهره پس شي وو کله وی اوخره باندې ناستو کله وی پلانې شه ناستو دا ټول کله سوینه او کله صداولې دا ټینشن یا د مېدی مسری صفرا او سودا دا چې کله د انسان په بدن کې غالب شینو هغه هم داسې خوبونه ویني کله بدن کې یخواله کله ګرمایشي داغه د لازم داسې خوبونه ویني صحیح خوب هغه چې د پښمنی په ټیم کې ویني او دا غي نه روسته چې د سار منځونو ټیم کې خوبونه اندام د شیطان وسوسه چې د مانځنه پاتې شي نو دته خوب شروع کړي او دیو ته بیغم پروت لا تقصص رؤیا کالا اخواتک مبیان و خوب ستا پرونستا فیکیدو لک کیدا یو خدا دې چې تپوس کوونکو نه مراد بنی اسرائیل دي او دا صورت راغلی هم داسې و چې بنی اسرائیل نبی علی السلام ته ویلیو چې ته پیغمبر نو موږ ته دا قصه وکا چې د یوسف علی السلام اصل وطن چې وو هغه خو شام نو د د شام نه څنګه مصر تراغلو موږ ته دا قصه وکا نو دا داغي جواب شو په دې کې پورا عبرت دی او دلایل دی یا دویم دا سائلین نه مراد دی تحقیق کون کی چې کم خلک دا تحقیق کوي چې د یوسف علی السلام په واقعا کې څه حکمتونه دي او څه عبرتونه دي نو په دې واقعا کې ډېری عبرتونه او حکمتونه شته دي او دا معنا غلطه ده چې زمونږ پلار دې په گمراهۍ ښکارا کې ولې دې پلار څوک پیغمبر نو چې پیغمبر ته څوک گمراه وي نو خو کافر کیږي نو دې پیغمبر ته څنګه گمراه وي دا خو مسلمانانو کافروم نو نو دلته به د زلالت معنا کې سادگی یا په خدای ښکارا کې ده نقتلو یوسف نو یوس بسکو نو ټول عمر بیا دغه کو چې بس منډه تړلې به منګو مینه باغ سره کیږي او یا بدا کو چې د خپل رور به د پلار د مخ نه لري کو نو د ورګ د دولري کولو سوجي دي دوا یا به مړکو نو بس ټول عمر به اخلاص یو سورہ خفغان دې تیر بشي مبالغه د پسیر کې چې ډیر تلون کی کنه چې خلک په لری سفر زین واغې ته سیاره زکه وي چې داغه کار دی بس سفر سفر دومره خالی دمو کې چې خوراکو کې ولک دمو کې بیا روان شي قالو یا ابانا نو مشوره په دې رااله چې سیدنو يرتا اصل کې دې ته ویل کېږي چې په خپل خوخه سړې میوه راواخلي او راوشو کوي لکه ونه تورشي نو چې ستا په کې کومه میوه خوخه یې راوشو کوي لکه ساروي چې سړې پریدي چې کم ځای خوخه یې تسریږي کنه نو داوم په خپل خوخه سړې خوراک کوي وای مونږ کوله د بار نظام سره فروټ او میوه راوړو نو کې بخو ترخو پیکا ور څنګه راځي او چې دې لاړ شي نو په خپل خوخه به راشو کوي چې کم بوټي خوخي کم میوه خوخي هغه نه به راشو کوي يرتا چې په خپل خوخه باندې و سریمانه خوراکو کې و يلعب او لوبيو کې نو دا خو د انبياو بچی دي نو لوبي خو پزول کار دی نو دا څنګه لوبي نو دا لوبي د څه نوي چې دغه نه سي وخت ضایع کو د دینه مراد هغه مباح لوبي دي چې اغاز د کول ثواب هم دی لکه یو مطلب غشي وشتل چې دشمن سبا په ولي کنه کافر او دارنګي پاسونو باندې منډه چې سبا دشمن سره جنگ راځي چې تمنډه والے شي رقص دا سلوبز د کول ثواب دی چې ستا مطلب دی چې زبد الله لار کې په جهاد کوم نو دغه مطلب دی او یا وردش دی په بازار کې و انا له لحافظون منګه یود د پارا ساتون کې او دویم د دین یریګم چې شرمخ به نه وخوري وانتم عنه غافلون او تاسو یې د دنن بنا خبره نو ولې هغه ته سپته و چې دا به د سې غني بانه کې نو مخ کې نه وته شرمخ یادو نه هغه ته دا پته نه و خو اصل کې د علاقې شاړي ځنګل چيزي ځنګل کې خدغه شیزونه یې نو ځکه ورته وي او یوسف روان کړ نو کمنګ لس کسان یو نو موږ نه بسنګ د شرم خوري موږ په ډیر تاوان کې شو بیا چې موږ نه دی خوري فلما ذهبوا به هو بس لند دا چې بابای رضا ک اوس چې هغه یو یو دی بل وی هغه یو یو دی بل وی نو خامخه سړی له حیاور شوی زهره بس چې دی بیا بیا وای نو لاړ دي شي ځکه دا وته ډیر ګرانو دا بچي او دا محبت یو غیر اختیاري شی دا دی بچي په دې نه خپکیږي چې ما سره دا پلار مینه نه کوي دی بل سره کوي او ما سره مور مینه نه کوي والله کدا د انسان په وس کې دا یو فطری یو غیر اختیاري شی دی بس دا زړه خو د چا اختیار کې نه کنه دا خو بچا دی نو بچا څه څوک څه کولای شي دا پلار او مور د دا پرخ نه کوي ډوډۍ دی یو شان ور کوي خوراک دی یو شان ور کوي اسکاک دی یو شان ور کوي جوړه جامه یو شان باقی پاتې شو د زړه محبت هغه په زور نه کیږي هغه خامخا یو خبرې به پیدا کې خېلګي ادب کې به کې بل به غوسه کې به ولا غوسه ور ولي یو به خېستې بل به بدرنګ یو به خياري بل به کمقري نو څنګه دا دواړه یو شان کې دي نو دی په دی غوسه وې دې موږ سره مینه نه کوي دا بابا او د سره مینه ډیره کوي نو دا ټوله مسله موږ ته د قتلې ده پلار چر روان ک نو یعقوب علی السلام هم سر روان شو قرطبی لیکلی دی یو ونه لار کې هغه ته شجره الفراق هغه ونه پورې به یعقوب علی السلام د هر ملما سره راته ملما دی راغې نو خه خبره دار چې لګ جلاب سره کواز نه شي کوټه کې ناشته او ته ملما په مخ دی ښا بار ورته مو سره نه راوځي چې هغه وی چې خدای غا گیټ کم ځای کې دی دا سی بم نه کې ملما ادب دادې چې د خپل کور نه سره لګ راوځه دفتر نه وسره لګ را بهر شه جمعات نه وسره لګ بهر شه راځي کنه نو یعقوب علی السلام به مل مصر لګ جلب وک نو دا سه د کور نه دی خو یو ونه وا اغه له نوم کې خو د شجره الفرات اغه ونه پوری به سره راغې ملمه به رخصت کو بیا بته نو دا زامنم چې سار تلل یوسف علی السلام او سره مرګره ک اغه پور سره یعقوب علی السلام د کو نه را روان شو پلار او ته ډیر نصیحتونه کوي چې ګوره بچي ګرمۍ نه ساتي او یخنۍ نه ساتي او ګوره د نوګې نشي او لار کې ډیر خیال دی بابا تخلاصي او یو یو سره دا مینه د خپلول دی او رانیز دی کول دی هغه چې جوړ دی خو په زمانہ ډیر مهندي چې کله د یعقوب علی السلام هغه ځکه رخصت شو هغه پات شو دی روان شو نو په لار کې چې دا غنه پنا کنو بس شروع په وکړه د وهلو د لتو د سپېړو د سکونو چې ستا د لاس زمون ټول کار خراب دی نو هغه چې زما په دې کې سجرم دی چې تاسو ما ته تکلیف رسوي نو دلته دا جواب د لما دقه محذوب دی ففعلوا به ما فعلوا من العذاب چې سوا سه کېدنو هغه تکلیف خلاره کې وته ورسو یوسف علی السلام پوه شو چې کویل راوستم کوی کې خو مې غورځي نو ته دار نه ولي وباسي او دې ته کمیس دی لایستو چې دا به وړي یعقوب علی السلام ته او دا به پوینه سرکی او هغه ته وای چې دای کمیس دی هغه زمنګ نه شرم خوړلې دی او یوسف علی السلام ورته وی دار نو باسي ولی کزه ژوندې ما نو دا به می کمیسی او دا ولکه خامخه د سړی په غاړه کې بربند خو نشم ګرځې دی او کمړ شوم نو زما خو نور څوک دلته نشته چې مال کفن راکې نو دا د خپل کمیس کې بخا شم دا به می کفن شي نو دار نه ولی وباسي دی وته په دې کې زدا سکار دی وال ټکول باندې خو ته کمیس لري کړ چې دای په دی وਹੀ نه پیدل چې کوم ارهاس منګه دی تکو دا صرف یوسف په دی پوي شو چې ورځ به راځي او دا ورونه بستا خواله بیا راځي طالب الله لوی مقام درکړي تبه ورته بیا ور یادې امدق شان بیا شوی دا کله چې هغه ته حکومت بیا الله ورک نو چې کله بیا تعارف شو نو اول ورته داوي هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف او داغه ضرور سره سکړیو بیا ورته ور یاد کړیو خو بیا غیرتی او نر سړی دای چې ور یادی کی خو نیول نه کوي بس پردا سچ کړی دی الله په پوښ او تاسو په شما معاف کړی نو وهم لا یشعرون دویم لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون دی نه پویدل داغه په مرتبه دی ته دا پته نه و چې دا کومه هستی ده چې منګه کوی ته غورځو دا پته خو بیا دی ته رستو لګي چې هو دا خو پیغمبرو او دا خو یو عظیم بادشاه او یو چت سړیو خو لکه موږ سره قدر نو وهم لا یشعرون دای د د په مرتبه نه پویدل نو زکه کوی ته غورځو یا درېمه معنا تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړیو نو بیا وی ایم نه کله انت یوسف ته یوسفی هغه وی انا یوسف وهذا اخی زه یوسف ما دا مرور دی لقد من الله علینا الله په موږ احسان کړی دی نو معنا دا ده چې دای بتا نه پیژني چې کله ته دای له خبر ورکې وهم لا یشعرون یعقوب علی السلام کله دن نو کله بار کله دن نو کله بار یره ځامن میرانل یوسف هم بوله دی پته لګی نه چې څنګه چل نور کله په وخت راځي او نن نا وخت کا وجاءوا اباهم رال د خپل پلار ته عشاء اند ماسختن په ټیم کې چې خط یاروا یب کون چې جړلې په وخت ځکه نه راتلل چې ورا باندې پوي بشي وي تیار وي نو ځکه د مکار سړی د مخ نم پته لګي کنه نو یې زنه چې ډیر باندې پوي شي چې دا تاسو دروغ وایي نو شپه به تیار به نو بس پته به دونه ونه لګي نا وخت او بل نا وخت دی لکه چې منګه من ترلې والي او ځکه نا وخت شو قالوا يا ابانا الله اکبر دوړم کو د یو بل نه مخ کې کېدو په منډه کې چې کم یو به تیزه منډه وای لکه نه خودري او راځي لکه هغه نه پورې به منډه و چې څوک به مخ کې رسی دا منډه موالی وترکنا یوسف عند متاعنا او پر خود من یوسف علی السلام د سامان زمون سره فاکله الذئب پسو خړه غلره شرمخ من یوسف ته ویلو ته سامان ته ګوره من منډه وو چې موږ راتلو هغه شرم خوړلې هغه یې شرمخ په دې ځای قرطبي لیکلی دی چې یعقوب علی السلام دا واوریدل نو فخر مخشیا علی بس به وشه پریوت دی ور باندې وبور غرزول لاس ولمږي خپې ولمږي وغه به وشه دی سو وخت پس هغه چې هوش کې راغی نو دی وته بابا را نشرم خو خړه وما انت بمؤمن لنا نیت تصدیق کونکې زمنګ ولو کنا صادقین اگر کیو منګ رښتینی کوم ته ته ډیر رښتیا وایو خو ته خو زمنګ منې نه ځکه چې تا باندې محبت داغه غالب دی لکه دا وګور دی خو رښتیا ویلو کنه بس زړی ته بیران شي دومره صفا دروغ بوي او جوی قسم خدای دې چې مونږ ډیر رښتیا وایو ته منې نه کنه تا کې خدا مرز دی الک سړی الله پویږي کنه چې ته دروغ وې وجاءوا على قميصه بدم كذب د یو دروغ د پاره اوس بل دروغ او دروغ کې دا مصیبت دی چې دروغ دی وی بیا به یو د پاره شل نورم وای چې هغه په ثابتم کې کنه نو دروغ ویلی دی اوس دا دروغ پس چل ثابتې وجاءوا على قميصه بدم كذب راتل کول دی په قمیص د یوسف علی السلام په ویني دروغجنې سره دا دروغجن یې وته ولې وینه کې دروغجن څنګه یعنی د یوسف وینه نه و دا دروغجن وینه و یو قوالدار د سره هوګن سارویو نو یو ساروی حلال کې یو وړو کې چيله او داغه غوینه راواغستا او د یوسف علی السلام کمیسې پټول ولاړه سورې کا او یا خکاریانو نو یو وسی یې وښتا او چې هغه کلاله لکړه نو دا هغه غوینه راواغستا او پاغه باندې چې دینو د یوسف علی السلام ټول کمیس هغه ولړه وی ګوره بابا دای کمیس پاتې شوی دی او نور یوسف ټول خړلې یعقوب علی السلام خو پیغمبرو پیغمبران ډیرو خیارانی هغه چې کله کمیس واغستا نو کمیس ته چو قتل نو په کمیس کې یو زم شلیدل نو روغ رمټ کمیس یعقوب علی السلام ورته وی دون او خيار شرم خو ما نه ولیدلې چې اولې زما د زوی نه روغ کمیس ویستو به ولا غوخه خوړه نو چې د زما زوی خوړل دا کمیس بنشلې ده ورته وی چل خو بل سانه دی تاسو خه صلاح کړی دا او زمانم زما زوی بوتل دی او په صلاح باندې په مشوره هم چرته جدنو لري کړی دی ښا والله المستعان او دام دی چې مصیبت چاته نخ کار کوي او دارنګ ځان پاک پاکم نه کې چې زړه کلکې ما او زما داسې وشو داسې ما باندې پروام نه و نه نه به خپل صفاتونه کې او نه به چې دینو په الله اعتراضونه کې بس دا شکوه ده او نه به مخلوق ته خپل شکایت کې د تکلیف فصبر جمیل فزما کار دې صبر خيستا والله چې دې داغه نه امداد غوښته شي پاغه چې تاسو بیانوي وجاءت سیاره بس کور کې هو غم جوړ شو اوس دې زین بل مقام او یوسف علی السلام قصص شو هغه خو کوی کی پاتې شو کور کې خودل ته بس جلاد او خفقان دی او پریشانی ده اوس د دې زنه بیا د یوسف علی السلام حالت دې ځای نه دویم مقام دی یو وشتم آیات پورې چې یوسف د کوی نه څنګه راووته چا راوېست او د کوی نه بیا چې راووته نو مصر ته څنګه ورسېد نو دا غي ذکر دی وجاءت سیاره را لقافله فارسلوا واردهم د شام نه قافله روانه وا او مصر ته تله نو لاړ شي هغه یو کس یې ولېږي یا دوه ولېږل چې تاسو لاړ شئ او دا اوبه راوړئ دلته به د نور مرګري دمه وکړي نو هغه لاړل کویلا او چې کوی ته بوکه خطا کړه نو بوکه درنه ونه دوی دا به درنه بوکه چا تړلی نو هغه په بوکه پس یوسف علی السلام ځان کلک او د بوکه کوی نه راوچت شو اے بشرا دا دې الک دې واسروه بزوا د دې دوه مطلب دي سړی خو راونی وو یوسف علی السلام راوچت ک خو یوسف ته وی چې خوځې باندې موږ مونته وس به موږ سره یې کنا واسروه بزوا پټه ک دې لارا په نیت د تجارت باندې د خپل مرګرو نه دا کم کسان چې راغلیو او د کوینه وبو باسلې او یوسف علی السلام راوچت ک نو دی یوسف علی السلام مرګرو تخپل کې صلاح وکړه چې کدل ته قافلې والا را نه خبر شي چې دا سړی دی د کوی نه راويست او په مصر کې خرڅي نو به موږ سره هم پیسې نیموي ځکه چې تاسو موږ مرګري وي یو کس یو شی مو مين ټول لبیا ور کوي کنه اسه مې تاسو د کور نه هونه دی راوست نو موږ لا بم راکوي نو دا سکار بو کو چې هغه ته با ال نه وایو هغه ته دا کوی له نور خلک راغلی او هغه سره دا غلام او خرڅوي نه موږ ته واغست یې موږ لرا ک چې موږ له مصر کې خرڅ کړي دا لکه موږ وته نه یو چې دا موږ راو چت کړي دی کوی نه او یوسف علی السلام ته موږ ورغک بنه کې او سیدا یا داوا دا دا توجیه صحیح ده دیمه پکې یو بلم د خواغه ضعیفه ده وای دی ویلا سینه چې یوسف علی السلام د ولګي مرشنو دی یو رور بوله کله کله خوراک تا کړه ولا عجیب کار وکړه یو غوي غرزه بل خوله خوراکونه راوړي نو دا توجیه لګه ضعیفه ده نو دی چرال یوسف علی السلام نو ویلکه دا چرایست دی دا چرایست منډه راتړ چې والي نو ویلکه دا هوري قافلې والا سره دی نو دای ته دای خو را غرزولې دی لو کدی اوس داغه نه غستو کوړته بو ته خو بیا قصه کارا کیدا پلار به ویل چې ګوره ژوندې یوسف هم تاسو ول شرم خوړلې تاسو کوی ته غرزولې نور بم د پلار نفرت پیدا سیوا شو نو د ویل چې مړوم نشي او د دې ځنه لریم شي نو هغه ته وی دا زمون غلام دی او زمونه تختیدل دی او یوسف علی السلام ته په عبرانی جبه کې وی چې غږ دی وکنو خیر بنی هغه تاسو نه مې خدای اخلاص کې زبغږ نه کنه نو هغه هغه ته تب आवाज نه کی نو دی ته وی دا زمون غلام او موږ تختیدل موږ ور پسې ګرځو را ګرځو د دلته پټ شوو بس یره ډیر وخت کې تختی کنه نو بس بو زیل ته خرج کړي لګي پیسې ته واغستې وی دا موږ لرا کې ته خرج کړي نو مطلب دا چې دا لری لاړ شي چې بیا ډوکور تراتلې نشي وای کومنګ پرید موږ نه به مو تختی نو لګیم خېدی خو چې بیا بلاس مرولو دی برانه تختی دلې کنه هر ټول مری خو تړلې نشوي کم غلام چې د تختی دوشي او تختی را تختی خلکو کې بدنام شي هغه به په سوق دونه ګران نه وي دې سم تختی نو دا دی ویل چې کې دیشي زمنګ نم سبب وو تختی دی ته خو پته نه وکنه نو په لګو پیسو یې خرج کړ و دی پای کې د بیرغبتی کون کنا وقال الذي اشتراه من مصر الله دې چې منډای لبوت دغل ته وس عزیز مصر عمر غلې دی او هغه مال یو غلام په کار دی او خيار غونه لک تکړه ځکه د بچینو چې زما خدمت کوي اوس الله غختل چې د مصر ته ورسې او د بادشاه کور ته ورسې وقال الذي ويغ سړی اشتراه من مصر وکذالک دغه شان مکننا یوسف زی ورکو من یوسف علی السلام ته فل ارض پزمکه کې ورونو کوی کې وغورځو وې څوک را ته پلار کې ازغیز ازغیګ دی په دې مرزا او څوک می قدمونه لټوي چې چرته تللی دی دا خدای انسان جدا جدا نظری رونو پسترګو ډیر بد لګیدا او د بادشاه پسترګو په ټوله منډای کې د دینه خسته انسان بدل لګیدا هغه داو چې دې ځای نو اس دا مقام خي چې د بادشاه خزي چل جوړ کړي چې د دنه د زنا مطالبه وکي خو یوسف علی السلام د پیغمبر زویو او الله دلم پیغمبري بیا ور کړی دا دیوم نبیو نو نبیان کله زناګانې کوي او کله ګناونه کوي دا الله زما رب دې مالې خسته زیرا کړې دې یا دا د مصر بادشاہ زما پالون کې دې ډوډۍ راکې رزق راکې کور کې زیرا کړې دې نو زه د کور کې خیانت نکوم غیرتی سړې دای دا چې بی غیرت سړی نو چې کم کور کې ول عزت ملاو شي نو دی غلط خیانت وکړي خو چې غیرتی نو هغه وی انه ربي احسن مسوایا دا الله یا د عزیز مصر زما مالک دی او د مال خسته زیرا کړی دی نو زول دا کور کې خیانت وکم انه شاندار لا یفلح الظالمون نشی کامیابې دی ظالمان کنه ویل دل هغه دلایل در خپل په حرمت د زنا خو دلایل ورته معلومونه د سره قص نه کړي وای شوي ولقد همت به دا زنانه مکمل قص کړي نو ځکه لام او قد دواړه راوړل او د یوسف علی السلام پاغه کې وهم وی نه لام شته او نه قد شته هغه با قص کړي وي خو کچرته دلایل ورته معلوم نه وي نو هغه قص ونه کړ سیدا یا اصل کې داسې دی کلام کې تقدیم تاخیر دی ولقد همت به ولولا ارا برهان ربه لهم بها داسې کمزوري بل سوځي نه هغه خط تکړاو خط ځوانو خ برابرو زنای ولې نه کوله ځکه چې دلایل ورته معلومه او حرمت د زنا خا ولقد همت به وهم بها په تحقیق سره قص کړو د زنانه هغه سره د زنا وهم به ضربها دا مانم ده هغه اول خدا قص کړو چې ځان بچ کوم خو کنه کیږي نو بیا به یو سو گزاره وامه وهم بزربها لولا الرا برهان ربه ک دلایل نه ویل دل نو بیا به قصد زنام کړو خو دلایل معلومه نو قصد زنای ونه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء بعض خلک وای وی هغه قصو کو لکه دا ماده لپاره د توجیهات وکړل نو چې پرتوغه پرانسته نو په دیوال ورته د یعقوب علی السلام تصویر راخاره شو په دې کوته وته چک لګاوه د غوسه وته وې د چې هغه تو قتل نه منډه کړه مړه دا خبرې دي ادا لولا ار برهان ربه څه مطلب بیا نبی څنګه شو دی چې د دته د زنا حرمت نو معلوم دا خبره غلطی دي او دا تصویر خو که یو عام سړی ته مرخکاره شینه په منډه کې چپلار میرا ته ګوري دا نه اصل خبره دا و چې حرمت د زنا باندې ورته دلایل معلوم او د دې قران د دې انداز نم دا معلومیږي چې داړو د زنا اراده کړې نه ده بیا و تاغوی ای یوسفا سمره خسته خسته وختری ما احسن شعرک سمره خسته وختری یوسف علی السلام ته وی اول چې زمانه قبر کې غورځيږي د بدن نه دا وخت به غورځيږي خبر وته یادې بیا و یا یوسف ما احسن عینک دا سترګې د سمره خېستنی یوسف علی السلام وی به ما انظر الی ربی په دې سترګو بزر رب ته ګورم زه په پردو خزه ته نه ګورم یا ول درنا کا عذاب ورکړي شي اوس دا بادشاہ ته دا اثر ښکارا کوي چې دی الک مان مطالبه وکړو مارا وزغلو وګوره دا په ور مې را وېست ښا انو اوس په دې کې مې یریږي چې بادشاہ سره نه چې غصه شي مړی کی یی خرڅ کی چې ته پچانو بیا به زه محروم شمه نو جیل کې واچو نو چې جیل کې واچې نو دی به جیل کې تنگ شي نو بیا به زماره خبره مني او یا دا چې درناک سزا ول ورکه لګي ووا نو زه به بیا ویم چې کنه منی نو ګوره بیا به په برابر کما نو دی به بیا زماره خبره مني دا خو خيار ډیر وکنه چې دانه لری نه کی چرتا الله الله قال هي راودتني نو خامخه چې دې په الزام لګاو نه یې خپل صفائی کوله نو قال نو یوسف علی السلام وی چې هيا دې خزي را ودتنی مطالبه کړو مان زما د نفس باره کې اوس بادشاہ حق حیران شو چې زه وسو کوم یوسف وی دیره ته ویلی او خزه وی دیره ته ویلو نو زه اوس کم ګناګار کما کنه کم پاک کما نو چې ماشوم وړوکی او هغه خبره شروع کړي بیا کې شهادت نور نه خو ته ضرورت چې کمیسی وګوره مخکې او بس ماشوم به دا ویلو کنه چې دا ګناه ده د او دا بل پاک اخزه بیا دا کړي و چې دا دې ګناه ده ای کې خو دغم کافی و بس نه دا ماشوم نو او کوم روایت کې چې راځي چې شاهد د یوسف هغه روایت کمزور دی وشهد شاهد من اهلها اصل خبره دا ده دا زمنګ د مشایخ مختار ده او تفاسیرو کې مشتا چې کبیر کې امام رازی درې اقوال لیکلي دي نو یو قول دالی کی چې انه کان لها ابن عم دا د دې زنانه د ترزویو وکان رجلا حکیما او دا ډیر خيار سړیو ها واتفق فی ذلک الوقت نو دې چتو و اتفاقی دیم راغی بعد وخت خلک وای کنه د شرم هغه قصه ده کنه بس دا وس د شرم هغه قصه راغلی و پسر نو دا دا سړیم په دی وخت کې راغی او یا دادا چې هغه بیا لیکي چې وهذا قول طائفه عظیمه من المفسرین دا د مفسرینو دی یو عظیمه ډلې دا قول دی او راي دا قرطبي سلور اقوالو کې یو قول دا نقل کړی دی چې الرابع انه کان رجلا حکیما ذو عقل کان الوزیر یستشیره فی اموره دا ډیرو خيارو او عقلمندو او دی وزیر سه بداغنه په خپل خاصو خبرو کې مشوره غسته خازنم لیکلی دی چې دا یو خيار سړی و نو فیصله وکړه یو فیصله کون کی دا حل د خزینه یعنی څه مطلب دا سړی هم راغی بادشاہ خپر دی او سه بولی خپي ویره جی دا څه قصه شوی دا اوس په دې نه پیګم چې دا غلطی د چا ده وې دا خو اسانه خبره ده وګوره چې د یوسف کمیش لیدل دی کنه نو کده مخکې نشلیدل نو بیا دا خزر اشتیاو او که د شان شته دل نو بیا یوسف رښتیا وي دا خزه درو وي ځکه به تختیده او دی برانی و دی باندې خور څوک پیږي خو خيار سره چې هغه د حالاتو نم خبره معلومه نو هغه دلته و نه خو فیصله داسې ځکه کوله چې کمی شان څنګه چې یوسف منډه والے او دی رانی وو خو دغه وشلې د کنه نو هغه چې مطالبه کول نو هغه به منډي والی دا مطالبه بیا د دی ده صحیح شو ان کید کن عظیم یوسف عارضا هاذا یوسف علی السلام ته وی یا یوسف اے یوسف مخواړه ود دینا یا قول د عزیز مصر دی چې یوسف علی السلام ته وی یا غ شاهد چې چا فیصله وکړه غد ته وی اے یوسف بس چا ته غږ مکوا کنه خالی وته واستغفری بس خالی معافی وغواړه نو علماء لیکلی دي چې دا د مصر وکنه وادم الغیرت فی کثیر من المصریین مصر والا کې دا شی ډیر دی د غیرت کار ډیر نه کوي الکه خو غوی غرب و چې بیا دا توبه وباسي چې زمانه توبه وقال نسوه فی المدینه امراه العزیز اوس د دې نه سلورم مقام خبره خو نه خوره ولا یوسف ته ویل چې عارضن هاذا ودسه خبره کله پټه پاتې کیږي ورور بس دوی مرز باندې ټول ملک خبرو ها حتی چې غټ غټ خلق داغه خزه او وزیران خلق ټول خبر شو چې کیسه خو بل شانه وشو بادشاہ خزه داسې کار کړ او دا خبر څنګه دا خزه یو توي خوري و خبره تکومه او چاته به ګوري وای نه ښا نو هغه توي خخ خوري نه وای ما چاته انو دا خبره ګوره خڅوک به نو دا به ته پټه خبره شروع کی مطلب دا لري چې دې ځکه کوم څوک نه چي وي وري کنه انو چې بیا وته خبر وکي نو هغه بالکل به چاته نه مخ چې کور تر رسیدي نو شل خزو ته ویلي خزو کې خبره ټینګي انو خبره خورش چې خبره خورش وا نو دغل ته د مصر خزي اگر غونډ شوي خپل کې به غپ شپ لګاو نو د یاره دا د بادشاہ خزه خو ډیره کم عقل ده ډیره ساده ده دا وګوره د بادشاہ خزه ده نو بل سو کم نه نه اله بیل ده د غلام نه د زنا مطالبه کوله غلام سي هغه خو هغه خپل غلامان به یادول چې د خیرو جالې چې بوي کنه او هغه تک تورې بلاګانې بوي تورې میخي به تلاخیخ کارا کېدی ناغي ویل چې د دا غلام بم داسې خیرن خچنی نو ای ته دا پته خو نه و چې دا سم پرشته صفت انسان دی نو هغه دا خبره شروع کړې نو عزیز مصر خزه وای وې دوی خو ماته لیونی وی هورګه دوی بم زلیونی کمه چې دی ویني نو نو بادشاہ ته وای چې ډوډۍ نه کومه لې خزول نو بادشاہ غریب خو په کمزور او غنا وای وای کوله چې ډوډۍ کړي ستا خو غدا نو خزو دا دعوت ورکړه نو چې دعوت یې ورکړه نو یوسف علی السلام هغه ته خزې را جمع کړي دي فروټ یې ول ورکړل وای دا خوري او دې ته یوسف علی السلام ته وای چې تراش خبره کو ما هو غلام د بل اختیار کې هغه روان شو چې هغه روان شو د خزو قتل ټول هغه ته پکتو شوې دلته لاسونو تخیال نه نه ګوتې ځان له زخمی کړي اې دی هون دا مان نه چې ګوتې ځان نه وغورځولې دونه غواګانې خو بم نه وي خدا اې دی هون نه مان دا ګوتې خو کړي ځان له زخمی کړي ها او پوه شو چې دا خو واقعي چې ډېر خسته انسان دی زید تکیا لګولو مجالس یتکئن علیها د تکیا زینا یا متکا انمانا طعام د خوراک وآت تورک کل واحده منهن سکینا ار یوی تچاړه د ډېر ناشته د پاره خصو په کرسي برابر کړي او چاړې ول ورکړه چې په دې چاړه باندې ځان له پروت کټ کوي لکه د غټو خلکو سره ورشي کنه ټیمینو پروت دل راوړي دا خورا بیا به ډوډۍ رست راځي هغه لس بجې غونی کنه اکرمه رحمت الله علیه وی کان فضل یوسف فی الحسن کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الكواكب د یوسف علی السلام حسن په نورو خلقو داسیو لکه د سوال لسمې سپوږمۍ چې څنګه په ټولو ستورو باندې حسن سیوا دی دارنګ نبی علیہ السلام وې زده معراج په شپه تلو ما نو ما یوسف علیہ السلام لیدلو چې د سپوږمۍ په شان زلې ده دومره خسته انسانو ان هاذا الا ملک کریم نه دا, دا مگر پرشته عزتمند دا دا ملک ولی وی ګورا خيسته خلکم دو قسمه یو خيسته کنا واغه د ګناونو نه ډکینو داغه حسن په خلکو بدلېږي ها یو داسې خيسته چې هغه متقی او پرهیزګاری او الله حسنم ورکړي نو خلک حسن تم حیرانی او هغه بزرګی تم حیرانی نو دکې دواړه صفاتونه نو زکوي ان هاذا الا ملک کریم دا ولی یو قول دا دی چې د ټولو ورته دا وی دا مالک چې د تسوی دا خوي ها ګوره د مالکانو خلق منی کنه داسې مکه او ناغوي یا الله اوس خدا ډیر شوي مخکې خو یاوا اوس ډول ډیر شوي یا مما يدعونني الیه دا جمع ذکر راوړه چې هغه د زلیخی بدنامون کې چې وی هغه امتزان له مطالبه شروع کړي یو یوسف علی السلام ما سره خواته کینه بل وی ما سره نو هغه وی الله مخ خو یو او ټول شوی مما يدعونني الیه و الا تصرف عني كيدهن او کته وانړې زمانه د دې چل مکر تر دې ځې پورې سلور مقامات ذکر شو باقی مقامات به زبانی درس کې راشي واخر دعوانا الحمدلله الحمدلله صلی الله علیه